ستا حفاظت وکوي د دې نبی علی السلام یو عظیم حدیث دی که صرف په دا یو حدیث باندې کم چې تاسو په مخ کې ما قرات کو و مې لوستلو په دې باندې یو امت یا یو قوم یا یو ټوله یا یو جماعت یا یو شخص یو فرد په دې حدیث باندې عمل وکړي ورونو په دنیا کې به هغه کس هغه ټولی هغه خلک هغه قوم چیرته به ذلیله نشي دا یو داسې حدیث دی ورونو چې انسان ته د عزت لیا رور شي انسان په دنیا کې څنګه عزیز پاتې کېدلی شي عظیم مفاهیم دی پکې عظیم فائدې دی پکې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام نه روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه یو ورځ په سورلۍ باندې یا په آس باندې یا په اوښ باندې یا په بله سورلۍ باندې نبی علیه السلام شاته زه ناست وم ورونو د دې حدیث د دغه کلمې نه چې زه د نبی علیه السلام شاته ناست وم ابن عباس چې وایي د دې نه یو فایده موږ تاسو اخلو هغه دا فایده ده چې ګوره نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته په هر حالت کې علم ور زده کړی دی تعلیم یې ورته کړی دی نبی علیه السلام سر په سورلۍ باندې د ځوان ناست دی شاته په آس باندې خو نبی علیه السلام وخت نه دی ضایع کړی په دغه ټیم کې ورته علم ښودلی دی او یو داسې علم داسې یو تعلیم یې ورکړی دی چې هغه به اوس تاسو وګورئ چې څومره عظیم عظیم مسایل نبی علیه السلام ورته ښودلي دي او د دې نه موږ دا فایده هم اخلو چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې یو صحابي دی د نبی علی السلام سره په صحبت کې وخت نه ضایع کوي او سورلۍ د پاسه هم نبی علی السلام نه علم زده کوي په دې کې موږ تاسو لپاره ورونو عبرت دی هم علماو لپاره عبرت دی پکې هم د موږ تاسو د عوامو لپاره په دې کې عبرت دی علماو ته دا عبرت دی چې وګورئ نبی علی السلام دا علم دا تعلیم دا د د اسلام نور نبی علی السلام د خلکو نه نه دی پټ کړی نبی علی اسلام دا ندی کړی چې خلکو ته ویلی دی که څوک علم حاصلوي ما پسې د مدرسې ته راشي زه هلته ورته شایم مدرسې نه بهر زه چاته نه شایم د وګوره نبی علیه السلام سره په سورلۍ باندې صحابي ناست دی نبی علیه السلام ورته عظیم عظیم مسائل ډېر عظیم مسائل دی ورونو دا یو حدیث چې ما ستاسو په مخ کې قرات کو په دې حدیث باندې د دې په شرح او په تفسیر کې غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي ځکه ډېر سترې سترې مسلې پکې حل دي ډېر ستر ستر مسلې دي عقیده مسلې دي پکې د نبی علی اسلام یو صحابي ته د تعلیم ورکوي په کم ځای باندې ورونو په آس باندې یا په اوښه باندې ورسره سور دی نو علماو ته پکې دا عبرت دی چې د نبی علی السلام وارثان یې تاسو د نبی علی السلام په طریقه باندې خلکو ته علم وروښیه کم خلک چې لایان نه دي چې مدرسو ته لاړ شي ژوندونه لري مجبورۍ لري عوامت الناس دي عام خلک دي هغه ته تاسو راووځي بهر ورته راووځي کوم ورځ چې داسې موقع ملاویږي چې دغه خلک دا مزدوران دا مستری دی دا دکاندار دی دا بل دی ټول ورځ مزدوری کوي ورځ یو ټیم خرسي کنه خپل جماعت ته کله چې جماعت ته راشي په جماعت کې ای علماو صرف دا مکه چې خلکو ته جمع ورکړي او د جمع نه ورسته بیا د دنیا جمع شروع شي او علم ورته نشته نن دا د موږ تاسو ورونو د عوام ولې دی علم د نور نه د ښکلو ښکلو مسلو نه د قرآن نه د سنت نه ولې محروم یو وجه یې دا ده ورونو چې خلکو سره وخت دومره نشته دی خلکو مجبورۍ دي هر سړی مدرسې ته نشي تلای ټول ورځ خپل بچو ته رزق خلک راټولوي په یا نور مصروفیتونه یا خلک لایام ګرځي کله چې جمعتونو ته راشو په جمعتونو کې چې کله جمع وکړو منځ وکړو د منځنه ورسته علما یا عالم موږ سره د دنیا جامع کوي یا عالم زی خپل حجره ته نه نوځي خپل کور ته نه نوځي موږ مل ته پریږدي موږ ټول د یو منځنه وخت بل منځ پر تقریبا درې درې څلور څلور غنټې ټیم وي په دې درې څلور غنټو ټایم کې دا عوام خپل کې سره فضل الله خبرې کوي نو پچار د عالم ته پچار ده کدا عوام مدرسې ته نشي ورتلای جمعه ته ورتلای شي په جمعات کې چې د کم ستر ستر مسلې د اسلام دي د دین دي چې کم ضرورت دی ستر ستر مسلې دي په کم کې چې د امت عزت دی په کم کې چې د مسلمانانو عزت دی د آبرو د دغې د عزت مسلې دي هغې د آخرت مسلې دي د قیامت مسلې دي هره ورځ زیات نه د مانځه نه وروسته یو یو حدیث لکه یو حدیث دا مونږ تاسو په حضور کې ولوستو همداسې د حدیث یو کتاب راواخله او د عوام چې کله مونځ کوي د مانځه نه وروسته صرف نیمه ګنټه ورته یو حدیث ووایه که روزانه یو حدیث ویل شروع په جمعات کې په یو میاش کې نه یو حدیث کده یو منځنه ورسته ار منځنه ورسته یو حدیث ویل شي په ورس کې 15 حدیثونه ویل کیږي په یو میاش کې یو سل 50 حدیثونه ویل کیږي ورونه دا چې کال شي په کال کې به 200 حدیثونه شي 200 حدیثونه کې په یو کال کې په یو کال کې د کلی عوام دا ټول د دیني د دین د ستر ستر مسلو نه ټول خبرېږي بیا به ګناه نه کیږي په قوم کې بیا به قتل و قتال نه کیږي بیا به خلک ټول مهذب وي ټول خلک بیا په دین په لیار باندې روان خلک وي ځکه چې روزانه سره پنځه حدیثونه واروي دا ډېر ستر شی دی ډېر ستر کار دی په ورځ کې صرف یو یو آیات یا دوه دوه آیاته د یو مانځه نه وروسته یو عالم راپورته شوی وایي الله رب العزت زموږ په علماو کې دغه جذبه واچوي ورونو په دې کې علما که یو طرف ته مقصر دي تقصیر کوي هغه په دې کې په دې مسله کې هغه ملامت عوام هم پکې ملامت دي عوام په دې باندې ملامت دي چې دا مولوی صاحب چې کله جمعه تراولي هغه ته سرسایه ور کوي یا تنخوا ور کوي یا کور ارس ټول خدمت کوي ولې د عالم ته دا نه وایي چې موږ ته سبق هم وایي ډیر داسې عوام موږ لیدلي دي چې کله مولوی صاحب ورته مسلې په مسلې شروع کړي هغه مولوی د جمعات نه وباسي وایي چې ډېر راته غږېږه ما به صرف مونځ کوه ځکه چې مولوی حق وایي په حدیث کې حق خبرې دي ډیر به داسې حدیثونه وي چې مولوي وایي هغه حدیث په تا باندې تطبیقېږي په دې عوامو کې داسې ګناهونه خلک کوي چې هغه حدیث هغې ته متوجه کېږي نو هغه خبره بیا په ده باندې بده لګېږي که د کلي ملک یا زورور سړی وایي چې یاره څه بانې ورته جوړوي چې دا مولوي صاحب د دې ځنه په ترپو یې کوي لرې که دا داسې مولوي د مونږ نه دی په چار ځکه چې حق خبرې کوي حق خبرې په خلکو باندې بده لګېږي نو په دې کې عوام هم ګناهګار دي عالم هم غاړه په دې باندې نیول شوې ده چې ولې چاته نه وایي او د عوامو هم زمونږ استاسو غاړې هم په دې باندې بند دي چې څنګه ته مولوي صاحب راغواړې صرف یو جماعت یو مانځه دپاره یې راغواړې یو مانځه دپاره به یې نه راغواړې د عالم کار صرف دا نه دی چې تا ته صرف جمع درکړي عالم مسؤول دی عالم ته الله رب العزت امام د جماعت ته الله رب العزت په شریعت کې دومره قدرت ورکړی دی چې په د جماعت کې یو کس ته سزا هم ورکولی شي یو کس دې د کلي نه ویستلی هم شي چې وځه دې د کلي نه که صحیح کېږي نه که په صحیح لاره باندې نه نه برابرېږي بیا د کلي نه وځه خو نن مولوي سره خو نن خو مولوي عاجز دی مولوي هم غلی کړی جماعت امام امام دومره دومره مظلومي دومره کمزوري چې کلم پر کلی کې د یو بدمعاش د یو ملک زړه ونه غواړي بس سبا ته د مولوي ورځه یا فلسفه درته چې مولوي صحیح خبره کوه ملا ورته وای ملا ملا خله دې درنیسه عالم سره څوک دا ادب کوي دا د نبی علی السلام په مصلا باندې ناس دی دا د نبی علی السلام نماینده دی دا د نبی علی السلام قائم مقام دی ته هغه سره دومره بیا ادبي او دا هر څه موږ وروڼه په دې جوماتونو کې په دې کلیو بانډو کې د پښتنو په دې وطنونو کې وینو همدا وجه ده چې مولوي صاحبان خاموش ناست دي بله خبره وروڼه دویمه فایده ترې نه دا اخلو چې ابن عباس ځوان ګوره د نبي علیه السلام سره د څه وخت دپاره کېدای شي نیمه ګنټه دوه ګنټې سفر به یو ځای نه بل ځای ته تلل په دې اس باندې ورته سور دی اسه فزول خبره نه کوي لا یا جمع نه کوي د نبی علی السلام نه په دې ټیم کې علم زده کوي نو چې کلم کوم عالم سره کوي نه کوم عالم هم چیرته ولیدلو دا یو قسم چیرته ولیدل دا سړي سره د دین مسالې شته دي یا په پویږي نو په ټیم باندې ورځي ور سره کښې نه اوس دا ضرور نه ده ورونه چې اوس مجاهدین دي صلیحه پرې دی ودی چیرته د لاړ شي یا د کم جمعه ته لاړ شي د کم مدرسې ته لاړ شي تل مسالې زده کی یو یو نیم کال دی ورپسې ورکی یا څلو پنځه میاشتې دی ورکی جهاد دلته په ځای پاتې دلته علم نه په خپل جماعت کې د خپل ټوپک سره چې کلم زی ورشه مولوي سره تکینه چې ماته دا مسله وشه یو حدیث راته وا مولوي صاحبان خپل مرکزونو ته راولي خپل جماعتونو ته راولي څوک چې بیان کولای شي په هفته کې یو ځل په دوه ورځو کې یو ځل ورته کښېنئ چې هغه د دین مدرس د دین مسلې درته بیایي دغسې خلک خپل کورونو ته بیایي حجرو ته بیایي چې یوه شپه ورسره کښېنه بیا زورونه په دې حدیث کې نبی علی السلام عظیم تعلیمات او تعلیمون الله نبی علی السلام د خپل امت ته ورکوي اولنی تعلیم چې نبی علی السلام په دې حدیث کې د امت ته ورکوي احفظ الله يحفظ د امت هر یو فرد ته وایي ما ته وایي تا ته وایي بل ته وایي بل ته یو یو کس ته وایي احفظ الله ته د الله رب العزت د دین حفاظت وکوه یحفظ الله رب العزت بس ستا حفاظت وکوي اوس رزورونو په دې باندې ځان په یول غواړو چې د الله د دین حفاظت څنګه کیږي که د الله د دین حفاظت موږ وکړو الله رب العزت به زموږ د څه شي حفاظت وکړي نورونه د الله د دین حفاظت په دوو په دوو طریقو باندې د الله د دین حفاظت کیږي یو د الله د دین حفاظت په عمل سره چې د الله رب العزت احکاماتو باندې عمل وکړو د دین خپل ژوندی دی څوک چې کم قوم کم کورنۍ کم قبيله چې د الله رب العزت د دین په احکاماتو باندې د نبی علی السلام په سنتونو باندې عمل کوي په قوم او په قبيله کې د الله رب العزت د دین ژوندۍ د دین ژوند پم دې کې چې په عمل وکړي مثلا یو کس د خپل کورنۍ کې د نبی علی السلام سنت جیره پریزدي پلار ده په دې باندې عمل کوي ورونه دغه پلار د کور دغه مشر چې ژیره پرېږدي د شکل د نبی علی السلام په سنتو باندې مزاین کړی ښکلی کړی دی بس د نبی علی السلام د دین دا حکم ژوندی کو دغه سپینګیری د کور دغه مشر د کور دې ته نور ضرورت نشته چې خپل بچی کله راځوان شي دته چې ژیره پرېږده هغه خامخه پرېږدي ځکه که خپل پلار ته ګوري هماغسې کوي که دا یې ووایي که ونه وایي دا دا سنت ژوندی دی خو هغه کورنۍ په کومه کورنۍ کې چې پلارونه ژیرې خري د هغې د واړه واړه ماشومان چې کله راځوان کېږي پلار ګوري چې روزانه ژیره خري بس د دا سنت مړ کو د دین دا حکم مړ شو په دې قبیله کې په دې خاندان کې د هغې چې زوی څنګه ځوان کېږي هغه هم خري یوه مور په کورنۍ کې پرده نه کوي په دې کورنۍ کې د پردې دا حکم چې الله رب العزت کړی نبی علی السلام د دې حکم کړی دی د دین دا حکم مړ دی په دې خاندان کې په دې قبیله کې خو که یوه مور خپله پرده کوي چې د هغې وړه لور رالویږي د خپله مور ته ګوري چې دا پرده کوي چې کله بهر وځي په کور کې دننه ادب ساتي د نارینهو نه ادب ساتي نو د دې لور ته که دا نصیحت وکوي که ونه کوي د وړه لور چې د خپلې مور طرف ته ګوري د هغې په ژوند کې دا حکم د دین ژوندی دی همدغه څه ورونو دا دین د دین غټ غټ مسلې جهاد مسله ده کم قومونه چې جهاد نه کوي هغه قومونه کې ورونو د جهاد جذبه ولې ختم دي د جهادونه ولې ختم دي ته وګوره په نور وطنونو کې د اسلام خو صرف د پښتنو په علاقې کې نه دی افغانستان او په قبایل کې خو نه دی ښکته ډېر وطنونه دي عربي څومره دنیا عربي دنیا ده نیمه دنیا عرب عرب ملکونه دي پکې د عجمو ملکونه دي پکې مس اسلامي ملکونه دي اسلامي خلک مسلمانان پکې اوسېږي خو نن هلته څوک د جهاد جرأت هم نشي کولی څوک ځان سره وړوکی چاقو هم نشي ساتلی د جهاد خو پرېږده چې جهاد ته راوځي ولې ځکه ورونه چې د هغې پلرونو او نیکونو د دین دغه جز د دین دغه حکم مړ کړی دی په عمل سره یې مړ کړی دی عمل یې ورباندې نه دی کړی یو څو کالونه چې تیر شوي دي بس د دین د هغوی د دین نه دا مسله وتلې ده نن ډېر داسې ملکونه دي اسلامي ملکونه د ښکته ملکونه چې تاسو وګورئ وطن نه ګورئ دا ټول همداسې دي یو کس پکې ځوان شي هغه په دې باندې نه پوهېږي چې د جهاد فرض دی هغې ته چې کافر وایي چې دا دهشتګردي ده دا هم ورته دهشتګردي وایي ځکه د پلار او نیکه جنگ نه دی کړی جهاد نه دی کړی نو چې څه ورته کافر او میډیا او ریډیو ټي وایي څه ورته یایي دا همغه مني نو د هغې خلکو په دې وطنونو کې د جهاد د لوی د ستر حکم چې د قرآن کریم په سلګونو آیتونه د جهاد په باره کې دي دا حکمونه ټول ترک شوي دي هیر شوي دي خلکو هیر کړي دي ولې هیر کړي دي ځکه چې د هغې مشرانو د هغې د هغې د هغې په خاندانونو او قبیلو مشرانو یې جهاد پرېښی دی نو نوی نسل په ژوند کې د سره جهاد شته نه نو اول ورونو احفظ الله نه مراد دا دی چې الله رب العزت دین وساته په عمل سره یې وساته چې عمل دې ورباندې وکړو خپله دین ژوندی دی دا یوه مسله دویم مطلب دې دا دی چې احفظ الله د الله رب العزت د دین وساته په خپله وینه سره یې وساته ځکه چې د دین دښمنان ډېر زیات دي شیطان د دین دښمن دی منافق د دین دښمن دی کافر یهود او نصارا چې دنیا یې نیولې ده د ټول د دین د دین دښمنان دي نو کله چې د دین باندې د دښمنان حمله کوي احفظ الله نو ته الله د دین حفاظت وکوه په توره سره چې کله په دې دین باندې څوک په توره باندې حمله کوي راځي د دین ختمول غواړي نو ته بیا د هغې مقابلې ته ودرېږه د هغې لاس ونیسه هغه منې کړه چې نه منې کېږي ځان پې مړ کړه ځان په قربان کړه وینه ورکړه تر څو پر د الله رب العزت د دین د دین آباد وي ژوندۍ وي نو کم انسان کم قوم او قبیله کم وطن خلک چې په د دوه طریقو باندې د الله د دین حفاظت کوي یو په عمل سره او دویم په توره سره په خپل وینه سره یحفظ نو الله رب العزت د دغه سي قومونو د دغه سي قوم او قبيله د دغه سي اشخاص او افرادو الله رب العزت حفاظت کوي ورونو د څه شي حفاظت یې الله رب العزت کوي موږ خو به د الله د دین حفاظت په عمل سره هم وکوو په خپله وینه سره به هم د الله د دین حفاظت وکوو نو د دې په نتیجه کې به الله رب العزت زموږ د څه شي حفاظت وکوي ورونو پنځه شیان دي چې انسان د هغې حفاظت ته ضرورت لري اول دین دی انسان دې ته ضرورت لري چې دین چې دغه دین محفوظ وي دغه جماعت محفوظ وي دغه قرآن محفوظ وي دغه پرده محفوظ وي دا د انسان ضرورت دی نو کم کسان چې په عمل سره او په توره سره د دین حفاظت کوي الله رب العزت دغسې خلکو جماعت محفوظ ساتي مدرسې محفوظه وي پرده محفوظه وي دین محفوظ وي څوک د دوی د وطنونو نه د دوی د زړونو نه دین نشي لرې کولی او د ټولو نه قیمتي شی د انسان په ژوند کې دین دی ورونه کله ټوله دنیا تا ته درکړل شي خو د دین درنه واخیستل شي د تا نه خسارمند تاواني سړی په دنیا کې نشته دی خو که دا ټوله دنیا درنه واخیستل شي کور نه وویستل شي بچیان د شهیدان شي کورنۍ قوم قبیله د ختمه شي خو د دین د په دغه زړه کې موجود وي ورونو د تا نه کامیاب سړی په دې دنیا کې نشته دی ځکه د ټولو نه غټ قیمتي شی د انسان لپاره دین دی دغه دین دی ورونه چې د دین په وجه باندې به سبا اخرنۍ اخروي ژوند د آخرت ژوند په دین باندې ښایسته کیږي چې دین در سره نه سبا په جهنم کې نن که د دنیا ټولې مزې تا سره وي او سبا د مرګ نه وروسته جهنم ته لاړ شي تا ته څه فایده کوي ده او نن که د دنیا ټولې مزې تا نه واخیستلی شي خو په آخرت کې درته جنت د هغې په مقابل کې د هغې په بدله کې درکړی شي کامیاب ته نورونو کم کس چې کم قوم او قبیله او کم وطن خلک چې د الله د دین حفاظت په تور سره کوي د ټولو نه اول حفاظت چې الله رب العزت کوي هغه د هغه دین دی چې هغه د دین حفاظت کوي دویم رونو انسان ضرورت دې ته لري چې د هغې عزت آبرو ناموس حفاظت انسان غواړي انسان نه غواړي چې دغه شزینه ته څوک بنا بوسي بلاس وروړي څوک بغیرتی ور سره څوک بغیرتی کومه معاملې ور سره کوي نو کوم خلک چې د دین حفاظت په توره سره کوي الله رب العزت د هغې عزتونه ساتي انسان نسل ته ضرورت لري چې انسان د نسل حفاظت وشي په دې کې بدکار را نشي ولا د زنا پکې را نشي زناکار پکې را پیدا نشي ستا د نسل په محفوظ پاتې د د انسان ضرورت د انسان خواهش دی انسان غواړي چې د نسل محفوظ وي څوک چې د دین حفاظت کوي په توره سره په عمل سره الله رب العزت د هغې نسلونو حفاظت کوي انسان د عقل حفاظت ته ضرورت لري چې انسان چرسی نشي اپیومی نشي نشئی نشي د عقل ختم نشي دې لپاره چې څوک کم خلک چې جهاد کوي کم خلک چې په دوینه سره د دین حفاظت کوي الله رب العزت هغه نسلونه دغه شراب خورینه د چرسو چرسونه د اپیومونه د نشونه الله رب العزت ورته ساتي انسان مال د مال حفاظت ته ضرورت لري انسان مال ګټي ځمکه لري مالونه لري د دې مالونو حفاظت هغه غواړي د هغې خواهش دا دی چې زما مال محفوظ وي کم خلک چې جې په دین په عمل سره او په وینه سره د دین حفاظت کوي الله رب العزت هغې مالونه حفاظت کوي ورونو د دې څو مثالونه ژوندي مثالونه په تاریخ کې درته وایم الله رب العزت هغه خلک چا چې کم خلک چې قربانۍ ته نه دي تیار شوي په خپله وینه سره په خپله توره سره د دین حفاظت نه دی کړی الله رب العزت دغه د انسان څلور پنځه ضرورتونه چې دي دا ټول الله رب العزت د دې ذمهواري نه ده واخلې دا ټولې دوی ته سپارلي چې څه ورسره کېږي دا یو شی ورته نه دي محفوظ کړي لرې نه ځو ورونو د افغانستان هغه طرف ته بخارا طرف ته بخارا او سمرقند چې کوم وطنونه دي په هغې کې بخارا ده سمرقند دی قوقاز دی کم ملکونه چې روسانو نیولي وو ورونو دغه وطنونه په یو زمانه کې مشران سپینګیري به په دې باندې خبر یي د دې به یو نوم وو د دنیا خلک حتی د عربو خلک به تلل مغزه نه به علمونه را زده کول دا موږ چې وایو چې امام بخاري امام بخاری چې د لوی کتاب د حدیث لیکلی ده چې د قرآن کریم نه وروسته د ټولو نه معتبر کتاب صحیح کتاب چې دی هغه بخاري دی صحیح البخاري امام بخاري ورونه د بخارا اوسېدونکی و هلته یې مدرسه لرله په زرګونو شاګردان یو د افغانستان د پاکستان د هندوستان د عربي دنیا خلک به د دې ځای نه تلل هلته به شاګردي کوله دین به یې دغه ځای نه راوړو سمرقند په یو وخت کې هلته خلافت پکې موجود و اسلامي نظام او امارت پکې موجود و د امام بخاری د امام ترمذی د ستر ستر علما د امت چې تیر شوي د ټول دغه وطنونو خلک ورونو یو وخت کې په سمرقند او بخارا د اسلام مرکز و خلک به د دین زده کولو لپاره هلته تلل ورونو یو وخت او یو زمانه راغله چې په هغه وطنونو کې کمونیزم د کمونیزم کفر را را پیدا شو او هغه کمونیزم د مسلمانانو خلاف د اسلام د دین خلاف هغه جنگ شروع کړو اول په تور باندې جنگ نو شروع کړ اول په زبان په قلم او پر رسالو په ټي وي پر رادیوګانو کې جنگ شروع کړو د اسلام خلاف د اسلام خلاف به بد خبره تفسیری کوله او د کمونیزم چې کومه فرقه ده کم کم فکر دی کم سوچ دی کم عقیده ده باطله اوبه تقسیموله خلکو باندې هغه به خلکو ته شودله هغه به په سکولونو کې خلکو ته تدریسوله ورونه په هغې باندې مسلمانان سستی یې وکوله دغه وطنونو خلکو سستی وکوله خپلو کې په اختلافاتو سره اخته وو په دنیا او په ژوندونو باندې سره اخته وو ورونو یو وخت دی وختونو داسې راغلو الله رب العزت ورونو د خلکو د دین حفاظت په هغه وخت کې کوي د جماعت او د قرآن حفاظت الله رب العزت مسلمانانو په هغه وخت کې کوي چې د مسلمان قربانۍ ته تیار شي کله چې کمونستانو کفارو ملحدینو توره راوچته کړه د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ شروع کړو ورونه هغه خلکو قرباني ورنکړه په یو بل نامه باندې څو کفارو سره ملاو شول څوک وتښتېدل المهم چې قربانۍ ته تیار نه شول ورونه یو وخت د وختونو داسې رالو چې سمرقند بخارا قوقاز دا د ملکونه او دا ولایتونه چې دا ټول کمونستانو ونیول ورونو چې کله کمونستانو دا وطنونه ونیول کفارو چې دا وطنونه ونیول ورونو بیا د خلکو د مسلمانانو سره کومه معامله شروع کړه هغه زړه دردون کی معامله ور سره شروع کړي ورونو د امام بخاری هغه مدرسه چې بخاری و پکې تدریس کېدله هغه جمعتونه چې په زرګونو خلک په کې منځونه کول پنځه وخت منځونه ورونه هغه جمعتونه بند کړل او په هغه جمعتونو کې استبل خانه جوړ کړې غوجل ته نه جوړ کړل په کم ځای کې چې آسان خره او مالونه پکې درول کیږي جمعتون په محراب کې خره و درول د جمعتون نه مایخانه جوړه کې په کم کې شرابونه خرڅ کیږي د نڅا او د ګډېدا پروګرامونه به پکې کول د موسیقي او د تور د رباب او د تبلو پروګرامونه به په جمعتونو کې کول چې مسلمانان نور هم ذلیل کړي ولې داسې وشول ورونو الله خو چا سره خپل بندگانو سره ظلم نه کوي زیاتی نه کوي د دې وجه دا وه چې کله په دې خلکو باندې جهاد فرض شو الله حکم ورته وشو چې د دې خلکو په خلاف راوځي جنګ وکوئ د خلک څوک ویریدل څوک په خپل اختلافات او څوک په دنیا باندې مصروف وو قرباني ورنکړه نو الله رب العزت بیا د دې د دین حفاظت هم د دین حفاظت د دین د حفاظت ذمہ واري الله وانه خسته چې اوس خپل دین حفاظت خپل کوی نو جماعت یورونو په استبل خانه په غجل خانه باندې بدل شو په مای خانه او رقص خانه باندې بدل شو ورونو هغه پتمنه عزتمند مایند خویند لورانه په چوکونو کې په روډونو کې به ورونو سار چې برا پاسې دي په سلګونو علما به په پانسۍ باندې په پانسۍ په پړی کې پرسۍ کې به په پرسۍ کې به را ځوړندو علما به بربند کړیو په گاډو پسې به تړل په دې کلی کوڅو کې به ګرځول چا څه نشوي ویلای ورونو دغه خلکو دین لاړو قران کریمونه راواخستل د خلکو په مخ کې بیا د بری مافی امتیاز ور باندې کولې د مسلمانانو کورونو ته باندې نه وتل چیرته چې بم دینی کتاب موجود او کبه حدیث او کبه قران کریم و دغه په مخ کې به په تنور کې ورته وغورځولو دغه پیغلې راويستلې په کوسو کې به ګرځولې او چې د دین ورسته به د تاسو حجاب پرده ټکرای به د تاسو نور کوي په زور باندې به د هغې پیغلې راویستلې سکولونه یې ورته جوړ کړل او دغه پیغلې به یې د ځوانانو سره ځوان به یې په زوره وسله جنۍ به یې په زوره وسله بربنډولې به بیا په یو سکول کې په یو تعمیر کې په یو په یو هوټل کې به سره وسولې شرابونه به په خوړل زناګانې به په کولې دا چا اولاد ورونو د مسلمانانو اولادو دغه پتمنو خلکو اولادو دغه حاجیانو د علماو دغه مسلمانو خلکو خلکو اولادو کم مسلمانانو نه چې د علم د زده کړې په خاطر به د پاکستان او هندوستان او د عربو خلکو ورته ورتلل خو جهاد یې ونه کولو سستی وکوله ویریدل قربانی ورنکوله شهادت نه وډار شول ورونه الله رب العزت ور باندې دغه سه عذاب راوستو چې د دوی په مخ کې قران سوځي د دوی په مخ کې د دوی د لورانو سره زنګانه کېدلې څه نه شي کولای په زرګونو خلک چې صرف چا به مخالفت وکول چې دا کار مکوه بیا به پانسی کړو په زرګونو مسلمانان په شهادت باندې ورسېدل په نوی نسل باندې ورونو پابندي ولګېدله جمعتونه بند مدرسې بندې قرآن کریم باندې پابندي ولګېدله نوی نسل ورونو او یا اتیا کالو پورې کمونستانو په دې ملکونو باندې حکومت وکولو هغه کم چې زوړ نسل و سپینګیري وو هغه لاړل مړه شول څوک شهیدان شول څوک په خپلو مرګونو باندې مړه شول په داسې حالت کې مړه شول چې منځونه یې هم نشوی کولی چېرته به زیر زمین ځمکې لاندې به چېرته چا ځان ته ځای جوړ کړی و د خپلو اولادونو نه خپل خپلوان نه به پټ پټ یو به پیر کوله بل به زر زر مونږ کولو چې بعض خلک داسو په اخر کې منځونه پرې شودل هغه نسل لاړو مړ شو کم چې نوې نسل راغی نوې ځوانان او پیغلې راغلې ورونو د دې دین په نامه باندې هیڅ شی نه پیژندل د سره سره تش په نامه باندې دومره ورته پته وه چې زما پلار نه کوم مسلمانو نور نه د مونځ پیژندلو نه قرآن پیژندلو نه سنت پیژندلو هیڅ نه پیژندل او دا ورونه په سترګو باندې لیدلی حال دی د افغانستان خلکو چې کله جهاد شروع کو او هغه خلک کمونستان رااله افغانستان ته خو د افغانستان خلکو میړانه وکوله د افغانستان خلک قربانۍ ته تیار شول شهیدانو ته تیار شول که نه د افغانستان د خلکو نه یې همغسې ځایونه جوړول هغه بخارا به د افغانستان هم جوړه شوې وه ورونو تاسو وګورئ فاصله دومره نشته صرف د افغانستان د هغه ملکونو په منځ کې صرف یو سیند دی آمو سیند دی هغه وطن خلکو نه دین ټول لاړو جمعتونه ټول تباه شول قرآنونه ټول وسوځېدل او دې طرف ته قوم چې دی د افغان قوم د خلک قربانۍ ته تیار شل ورونه دغه جماعتونه تر نن پورې آباد دي تر نن پورې پکې پرده موجوده ده تر نن پکې دین ساتل شوی دی عقل ساتل شوی دی نسل ساتل شوی دی مالونه ساتل شوی دی فرق څه شی دی ورونو هغه هم انسانان دي دا هم هغه مسلمانانو دا هم مسلمانان دي هغه خلک قربانۍ ته تیار نه شول هر څه یې تباه شول دغه خلک قربانۍ ته تیار شول قرباني ورکه دین یې تر اوسه پورې په ځای پاتې دی په خپله وینه باندې د دین حفاظت نه کوي ورونو بیا الله رب العزت داسې چا پروان نه لري د نن ورونو ټولو خلکو ته وایو که هغه د افغانستان خلک دي که د قبایلو خلک دي که د نورو دنیا خلک دي خو بالخصوص دې خلکو ته ځکه وایو چې دغه قبایلو په د افغانستان په ځمکه باندې د څلوېښتو نه زیات کفار راغلي دي نن حمله شروع کړې ده په مختلفو نومونو باندې د ترقۍ په نوم باندې چې تاسو ته روډونه جوړوو تاسو ته کالجونه او سکولونه او اسپتالونه درته جوړوو ترقي درته غواړو په دې نومونو باندې ورونه غواړي چې دا وطن د دې وطن د خلکو نه اسلحه واخلي آګاه اوسئ خبردار اوسئ ورونو تاسو د قبایله د افغانستان خلک دا په الله رب العزت باندې د سمرقند خلکو نه د امام بخاری رحمت الله علیه او امام ترمذی رحمت الله علیه د مسیانو د اولادین زیات په الله نه ګران کنن نن تور درنه واخیستل شو نن درنه ټوپک واخیستل شو د نن چې ستا خزه پتمنه ده عزتمنه ده څوک ته په کګر سرګ نشي کتلای د دې وجه صرف او صرف دا ده چې تاسو سره ټوپک دی د دې وجه دا نه ده چې ستا نوم قبایل دی نه د دې وجه صرف صرف دا ده چې تا ټوپک په غاړه نه نه لرې کوي کله چې هم د دین ضرورت شوی تا قرباني ورکړې ده قربانۍ ته تیار شوی ځکه د ښځه نن بې عزتمن نه ده ځکه د نن ژوندکي ځوانان دی نن عزتمن دي ځکه د نن جماعت آباد دی قرآن د محفوظ دی سپینګیری د محفوظ دی نسل د محفوظ دی اموال د محفوظ دی قربانۍ ته تیار یې ورونو نن د قبایلو په خلاف باندې د دنیا ټول قومونه را جمع شوي دي هغه پوهیږي چې د دې خلکو د عزت یوازنی راز په دغه ټوپک کې دی چې د خلکو سره ټوپک دی یوازنی سر په دې کې دی چې دا خلک قربانۍ ته تیار خلک دي قرباني ورکوي نو نن د دې په خاطر باندې چې د قبایلو خلکو نه او د افغانستان د خلکو نه دغه غیرت ماده چې دا داتې نه وباسي دا د غیرت یو یو ټکی چې پکې پاتې دی چې د دین لپاره قرباني ورکوي داتې نه لري کی چې داتې نه لري کی بیا به د سمرقند خلکو په شانته بیا به د نور عربي دنیا په شانته بیا به د نور ملکونو په شانته دوی هم دغه څه بغیرت دي بیا به ور باندې امریکا راځي امریکا به صرف یو ټلیفون ورته کوي بیا ټول وطن به امریکا ته د امریکا په حواله باندې کیږي ورونه تاسو افغانستان کې وګورئ د افغانستان خلک هم انسانان دي مسلمانان دي د پاکستان حکمرانان هم انسانان دي په افغانستان کې ورونو مولا عمر حفظه الله امیر المؤمنین هغه یو مسلمان دی هغه یو افغان دی یو انسان دی دلته ورونو د حکمران پرویز دم ځان ته مسلمان ویلې دغه په خلاف باندې ټوله دنیا راپورته شوله ټول دنیا راپورته شو صرف یو کس ته نغوښته شو دا مشته حواله کړه خو یو کس ورنکړو دلته چې کوم حکمران اسو صرف یو ټلیفون ورته وکولو یو ټلیفون ورته وکولو چې زموږ مدد وکوه هغه د وطن ټول ایرپورټونه ورته په خدمت کې کېښودل چې راځي د همدې ځای نه په افغانستان باندې حمله وکوه د مسلمانانو ښځې یې واخیستې خرڅ یې کړې مهاجرین یې راواخیستل په زر زر ډالر یې خرڅ کړل په دوه دوه دا خو لا پرېږده د خپل وطن ښځینه عافیه صدیقي چې پاکستانۍ ښځه ده د پاکستان لور ده د پاکستان په خاوره کې پیدا شوې زېږېدلې ده آیا راواخیستله بربنډه یې کړه په امریکا باندې په څو ډالرو باندې خرڅه کړه ورونو فرق څه دی خو دا هم انسانان دي هغه هم انسانان دي فرق صرف دومره دی ورونو چې د افغانستان خلکو هر وخت قربانۍ ته تیار دي قرباني ورکړې ده او جهاد ته تیار دي قرباني ورکوي او دغه قوم قرباني ور نه کړه احفظ الله یې ونه کولو په خپله وینه سره د دین حفاظت ونه کولو نو الله رب العزت پرېښي دي همداسې یې ذلیله کړي دي نن دې ډیر ذلت ته تنم ګوره چې امریکایي درته راځي ستا په وطن کې تا تا ته وایي چې دا عافیه صدیقي چې ستا د وطن لور ده دا ماته حواله کړه همدغه دومره بې غیرته شوی دی چې دا نیسي د خپل اولادونو سره ورته بربنډوي بیا ورته ورکړي چې واخله ویې سه ځان سره هغه یې ویسي کله بګران ته وړي کله امریکې جیلونو ته وړي او دوی خاموش ناست دي دا ذلیله ولې شول ځکه ذلیله شول چې قربانۍ ته نه دي تیار دا خلک څوک چې قربانۍ ته نه دي تیار الله رب العزت د هغې د دین حفاظت نه کوي په جماعتونه د دوی ورانیږي په مسلمانانو په علماو باندې د دوی ملنډې وهل کیږي خلک ور باندې استهزاګانې کوي چې څه یې زړه غواړي امریکا د را داخله شي ملک چې په کم ځای کې غواړي څوک چتول غواړي څوک له وشتل غواړي وشتل شي مړه کولی شي بې عزته کولی شي دا دومره بې عزته ولې شول ځکه ورونه چې قربانۍ ته نه دي تیار قرباني ورنکړه ويریدل نن ورونو په تاسو باندې نن د افغانستان په خلکو باندې د د څلوېښتو نه زیات ملکونه راجمع شوي دي دا غواړي ورونو یو شی غواړي په مختلفو نومونو باندې ریډیوګانې دي ورونو سبا نه ته بېګا پورې ریډیوګانې درته غږېږي چې وطن ترقي دا سړکونه دي روډونه جوړول دي موږ ترقي غواړو موږ وطن غواړو دا دهشتګر دي دا د وطن آبادي نه غواړي دا نه غواړي چې ستاسو بچیان تعلیم یافته شي دا نه غواړي چې ستاسو وطن ترقي وکړي په دې دکو باندې غواړي چې ستا د لوګې نه دا ټوپک درنه کوز کړي بس بل مقصد دې دا نشته دی زړونه درته ډک دي خو وسې در باندې نه رسېږي ځکه چې ته قربانۍ ته تیار یې غواړي چې د دې قربانۍ د دین د قربانۍ نه دې تیر کړي پار نامه باندې چې تیر کړي کله درته وایي چې دا دین خو د اسلام دین دی دا خو ډېر ښکلی دین دی دا خو د امن دین دی غواړي چې په دې طریقه باندې ستا د زړه نه د کفارو په خلاف چې کوم بغض دی ا درنه وباسي ا چې ووته خپله بېغیرته شوې خپل ټوپک کېږدې خپل ټوپک کېږدې چې زول جنگيږم څه وجه ته جنگيږه بیا درته وای چې ګوره ملکونو څومره ترقی وکوله ته لاړ چې اسلام آباد وګوره ته سعودي وګوره ته خلیج وګوره هغه خلک مزي کوي ته تر اوسه په غرونو کې ګرځې غواړي چې په دې طریقه د غرونو نه راکوس کی د ټوپک درنه واخلي د عزت نخښه درنه واخلي او وروسته د هغې نه وروڼو بیا درته راځي بیا به د توپ او ټانک سره درته راځي والعیاذ بالله خدای نه خسته بیا دغه پتمنې ښځې چې څوک ورته په کږه سترګه باندې نشي کتلی بیا به ستا په مخ کې ستا پیغله لور بربنډه به په دې وطنونو کې ګرځي لکه د خلکو لورانو چې ګرځي ستا په مخ کې به همدغه وطن خلي د دې کلي خلک به ځوانان به راځي ستا پیغله خور به ځان سره چکر ته وباسي او ته به خړې سترګې ورته ګورې څه به نشي کولی دا کیږي ورونو د نن د پاکستان وطنونو کې ښکته وطنونو کې ته وګوره د اسلام آباد ته دا ټول وطنونه تاسو کتلي دي آیا پیغلې د مسلمانانو لورانې د ځوانانو د مسلمانانو د ځوانانو زمانو سره لاس په لاس باندې بغیر د ټکرینه په هوټلونو کې نه ګرځي آیا په ګاډو کې نه ورسره ګرځي ولې هغه انسانان نه هغه مسلمانان نه دي ورونه هغه سره دا څه چې کیږي په دې وجه ور سره کیږي چې دغه نکونو پلارونو جهاد پرې کړی دی اصلحه یې غورځولې ده ترقۍ ته یې مخه کړې ده ترقي په دین باندې په دین باندې د دین زیاته ترقي خوښیږي نن ورونه همغه کار تاسو سره هم کول کیدونکی دی نن تاسو وګورئ دا قبایل ورونه په دې قبایلو کې د قبایلو چا پوښتنه هم نه کوله نه نه لس کاله د امریکې د راتګ نه مخکې ته ماته ووایه ته د دې وطن سړی یې ستا په وطن کې پوخ روډ چېرته موجود و چېرته هسپتالونه موجود و نن د امریکا هغه امریکا په زرګونو کیلومتره لرې نن هغه په خپل خپله قومي اسمبلۍ کې د قبایلو دپاره یو فنډ مقرروي ټول ورباندې دسخط وکړي چې قبایلو ته قبایل غریب خلک دي دې غریب خلکو ته لس میلیونه پنځوس میلیونه یو کروړ درې کروړه ډالر ورته ورکړی ورونه هغه ستا د غم نه نه دی مړ اته سر همدردی نه لري هغه د ترقۍ په نوم باندې غواړي تا به غیرت کړي غواړي چې ستانه اسلحه واخلي غواړي ستا ته دلته ټیوی راوړي تا ته دلته کالج جوړوي تا ته دلته هسپتالونه جوړوي بیا په هسپتالونو کې جنکۍ درته راولي د نن نن ورونه ستاسو په دې قبایلو کې دا پروګرام شروع دی د ترقۍ په نامه باندې د ترقۍ په نامه باندې اوس یې نوی نوی یو پروګرام جوړ کړی دی په کروړونو روپۍ دې ته مختص شوي دي دا څه کوي دا د قبایلو کورنیو ته ځي ښځینه راځي د انجیوز په په نوم باندې راځي یو یو کور ته ننوځي په کور کې خلکو سره ښځینه سره ښه ښېګړه کوي چې ته څه کار کوې غریب یم څه نه لرم واخله دا د میاشتې لس زره روپۍ تا ته زه درکوم د قبایلو ښځینه چې د نارینهو نه لاندې دي دا غواړي چې په نارینهو باندې د پاسه کړي د شزینه غریبه د خو بیړه ته پیسې ورکړه دغه مشر ته پیسې ورکړه شزه ته ولې ورکړې د شزه تصویر واخلي هغه ته فارم جوړ کړي او هغه ته وایي چې د میاشتې لزر روپۍ ته تا تنخواه حواله شوه او بیا به دا د دې تنخواه دپاره دا ښځینه د کور نه راوځي په ګاډي کې به کښېني بیا به دې دفترونو ته ورځي دا عزت به ټول ختم وي او دغه نارینه نر چې د هغې مړه دی دا به د اوس غوندې ورته ګوري ځکه چې لس زره روپۍ دې راوړي په مفته باندې نن غواړي چې د ښځینه راواخلي د قبایلو په سر باندې لکه په نورو وطنونو کې چې ښځې حاکمانې دي په کور کې چې ښځه څه وایي مېړه به هغه مني نن غواړي چې د قبایلو د ښځې راواخلي په د نارینهو باندې اوچتې کړي نن دا پروګرام روان دی ډېر ساده لوح مسلمانان داسې دي ساده لوح قبایل داسې دي چې هغه وایي چې دا خو ښه دی د غریبانو سره مدد دی موږ ورسره مدد نه شو کولی پرېږدی چې دوی ورسره مدد وکوي نن دا پروګرامونه روان دي د دې لپاره په زرګونو په لکونو په کروڑونو روپۍ نن خرج کیږي امریکا یې خرج کوي د دې لپاره چې تاسو نه غیرت واخلي نن تاسو وګورئ ورونه په قبایلو کې یو مټه هم نشته د ټلیفون د موبایل کومه مټه دلته شته یو مټه هم نشته په قبایلو کې خو په زرګونو موبایل نن قبایلو ته را رسېدلی دی نن په بازار کې موبایل دی د دې لپاره چې په هغې باندې سړی رابطه وکړي مټه شته نه سره او بهترین قیمت ترین او د ټولو نه هغه اخرني ماډل موبایلونه نن د قبایلو په بازارونو کې په هغه بازارونو کې چې عام ضروریات نه میلاویږي موبایل پکې نن میلاویږي نن هغه موبایلونه چې په بازارونو کې کته په 10000 روپۍ دي دلته په 15 په 10000 روپۍ باندې خرڅيږي ولې ورونو په دې باندې لږ سوچ کول پکار دي دا غواړي چې تا به غیرت کړي بل طریقه نه جوړيږي بل طریقه نه جوړیږي دلته د ټي وي سټیشن د تنشي جوړول ځکه چې مجاهدین آلوزي نو غواړي ورونه چې ار یو ځوان ته په دې جیب کې بربند تصویران ورته راورسوي بربند تصویر هغه په څه وګوري بربند فلم هغه په څه وګوري فلمونه او ګډې داوي چې انسان به غیرت کوي په څه وګوري نو ورونه موبایلونه ورته ارزانه کړل تاسو باور وکړئ هغه موبایلونه چې دلته په 15 15000 پیدا کیږي په خطه وتونو کې هغه په 10000 روپۍ باندې نشي پیدا کولای دا کم نقصان چې کیږي ورونه ان جی اوز دي د امریکا د دې نقصان په خپل غاړه باندې اخیستی دی چې دا نقصان موږ ورکو پروا نه لري صرف د قبایلی ځوانانو جیبونه ته تاسو موبایل ور ورسوي چې دا اصلي حتی نه واخلو او هغه موبایل ته خپل وای ورونو هغه ځوان هغه لایه ځوان چې د ځوانۍ په حالت کې د شهوت او د د مستۍ په حالت کې وي هغه سره یو موبایل په دغه ځنګلونو کې چې نه پلار نه مور ویني هیڅوک نه ویني یو طرف ته یو پل یو خړ طرف ته ور سره لاړ شي نیمه ګنټه هغه بربند تصویر ګوري نو ورونه د دې ځوانه ته څه توقع کوي چې هغه بیا په دین باندې غیرت وکړي هغه خو لاړو تباه شو اخلاق یې ختم شول د سترګو نه حیا لرې شوه غواړي چې د قبایلو د ژوند نه د غیرت لرې کړي چې نن دا موبایل د سره ده او پټ په پټه باندې دی ساده لوح مسلمانانو نه چې په دې په دې کیسو باندې نه پوهېږي د دې د پیغلو تصویران خلک واخلي ځوانان واخلي پټ په پټه باندې واخلي او نن تصویر نن آواز وشي چې د پلانې د لور تصویر یې اخیستی دی سبا بله ورځ بله ورځ په آخره کې خبره عادي شي زه چې واخیستو څه وخه یې نه خوړله ورونه د ښکته وطنونو خلک چې بېغیرته کېږي یا شوي دي ولې شوي دي داسې نه ده چې نن چې نن خلک چې سبا را خلک را پاسي په یو ورځ باندې ټول لغړ شول ټول بغیرت شول نه ورونو دا قدم په قدم باندې نن درته موبایل راوړ نن ستا ځوان بربند تصویر ګوري حیا نه کوي سبا ته په دغه موبایل باندې د یو ښځینه یو د یو هلک تصویر جوړوي په دې باندې کېدای شي یو جګړه راشي سبا چې لږ ډېر شي بس خبره ختمه شي وایي چې سبا روزانه خلکو سره جنګ کوم څه خوړلې خو نه ده لور خو زما دلته ناسته ده سبا اخر اخر اخر به همدغسې حالت راځي لکه نن چې د لاهور او د اسلام آباد یا نورو بازارونو په پارکونو کې پیغلې ګرځي د مسلمانانو د دغه هغه ځوانانو سره نور بدکارۍ هم ترنه کېږي سبا به ستا د قبایلو په کوڅو په خوړونو په ځنګلونو کې به همدغسې کارونه کېږي ځکه دا ناممکنه ده نبی علیه السلام فرمایي نبی علیه السلام فرمایي چې د شیطان د انسان په رګونو کې ګرځي ورونو کم ځوان سره چې دغه شی مخې ته راغی هغې نه بیا د جهاد توقع مه کوه هغه باندې چې هغه چې دا مزې نن ولیدلې چې نن په یو موبایل کې دا مزې دي سبا ته که زما په دې وطن کې یو مټه دغه ولګي د ټي وي یو مټه دلته ولګېږي دا خو به شپه ورځ مزې زما هغه به جهاد ته نه ځي ورونو هغه بیا غواړي چې ترقی وکړي هغه غواړي چې څوک انجیوز په نوم باندې څوک ترقی د پاره فند وشي بیا د ټول نه مخکې مخکې ورزي هغه بیا وایي چې دا څنیور دا ببر دا دا د ځنګلي خلک دا دا لری کده د وطن وشړی دا زموږ د وطن خلک نه دي دا د نور وطنونو خلک راغلي موږ ته دلته بیا منی جوړ کړي نن ورونو دا دا خبرې کیږي نن دی وطن ته د دې په خاطر باندې چې تاسو د غیرت واخلي یا لوبې دلته راوړي او یا به ورونو همدغه فلمونه بې حیایي راوړي او لوبو تاسو ته را رسېدلي دي ورونو نن تاسو ورشي وګورئ د قبایل ابتدا کم قبایل چې خارونو ته نږدې دي په ژوند کې تصور دا چا نشوي کولای چې قبایل ځوان دی چا په پتلون کې لیدلی خو نن ورسه ورونو ستا د وطن ځوانان هغه چې ښکلې ښکلې ګیرې به یې لرلې نن ټول د جنکیو په شانتې سپین مخونه یې نیولي دي ګیرې خریلې دي ورځ په ورځ د دې خلکو تعداد زیاتېږي هغه چې مخکې به چا بغیر د څادر نه بهر نه شوی وتی دا به ورته ځان به ورته لغړ ښکارېده چې څادر مې نشته دی ټوپۍ مې نشته څوک بهر نه شوی راوتلی ورونه نن هغه ځوانان پتلونونه یې اغوستي لکه د کلیزو وطنو خلک کرکټ کوي نن یې درته قمیص وویستلو صرف په یو بناین کې لوبه کوي سبا ته پتلون اغوندي بله ورځ به وګوره ورونه چې هغې نه وروسته نکر ورته وایي که څه ورته وایي تاسو که چه ورته وایي هغه به یې اچولي سبا دغه حالت را روان دی الته الله اکبر ناری وهل کیږي الته ستا ځوانان په میدانونو کې کرکټ کوي لوبې کوي چاته هم دا حیا نه ورځي څوک هم دا نه وایي چې د مانځه ټیم دی الله اکبر اواز وشو مخکې تصور دا نه کېدو چې د مانځه په وخت کې د قبایل بچی په لوبو باندې اخته وي دا لوبې ورته د زنانو کار ښکارېدلو د فضول خلکو کار ورته ښکارېدلو مخکې به چې میلې کېدلې خلکو به میلې نشانهبازي به خلکو کوله نخې به خلکو زده کولې ورو ورشه نن چې ملي کی کله د اخترونو ملي شي ډولونه راولي خلک په ګډه راودي خلک هغه جنګي په مزه مزه غواړي چې غیرت د غیرت نخې په مزه مزه د قبایل نه لري کړي نورونه نن نن کم کار چې نن په یو قطر وینه باندې کیږي په یو قطر وینه باندې سبا ته هغه کارونو په سندونو وینه که بیا توی کوي بیا نه شي کولای تاسو وګورئ د سمرقند خلکو که هغه وخت قرباني ورکړې وای که هغه وخت قرباني ورکړې وای نو ورونو بیا به دې ته ضرورت نه و نن تاسو وګورئ د شیشان او د قوقاز او د دې ملکونو خلک ځوانان اوس راپاڅېدلي دي لسو کالو نه زیات وخت وشو جهادونه کوي وینې تویږي پوره پوره قومونه تباه شول خو اسلام په وطن کې نه راځي ځکه اوس ډیر زیاته قرباني ته اوس ضرورت دی تر څو پورې چې دوباره سمرقند نه سمرقند جوړوي په لکونو خلک به اوس شهیدان ورکوي د نن ورونو قربانۍ ته که تیار نه شوئ خدای نه خواسته دا غیرت درنه لاړو ټوپک یې درنه واخیستو ډیموکراسي یې درته راوسته جمهوریت یې درته راوستو ورونو د هغې نه وروسته نن چې په زرو شهیدانو باندې کم کار کیږي بیا به ورونو په یو لکه په یو میلیون شهیدانو باندې بیا دا عزت واپس ځان ته نه شی راوستلی نو فلهذا د قربانۍ دپاره ورونو تیار شئ احفظ الله په قربانۍ باندې د قربانۍ په نتیجه کې ورونو د الله رب العزت د دین وساتي د الله دین چې د وساتلو ورونو قرباني د ورکړله یو څو کسان به قرباني ورکړي یو څو فیصدي به قرباني ورکړي اسې مړه کېږي یار ورونه قبایل اسې خپلو کې سره وژل کېدل تاسو وګورئ نن خلکو خلکو ته وایي قبایل نن دا ډیوه روډیو ده مشال روډیو ده فلان روډیو ده ډېره شپه ورځ چې قبایل قبایل بچیان تباه شول قبایل دا خبیثان مخکې چېرته وو چې دغه قومونه به په خپلو کې په وړه وړه خبره باندې به جنګېدل یو بل طرف نه به یې شل شل دېرش دېرش مړي کول کولم او کوم نم کول تاسو وخت له اوسم څوک سروي وکوي اوسم څوک سروي وکوي تحقیق دی وکوي کم ورځ نه چې په دې قبایل کې جهاد شروع شوی دی دا ورځ نه وخت تن نن ورځ پورې د ټول شهیدان د حساب کړي کم شهیدان چې د مرتدینو یا د کفارو د انګریزانو په بمبارۍ کې په شهادت رسیدلی چې د دې څومره تعداد دی په دې لاسو کالو کې بیا هغه مړي راواخلئ کم مړي چې د جهاد نه مخکې په لاسو کالونو کې د قبایلو په خپلو کې سره یو بل سره وژلي دي چې څومره فرق دی د سره د سره یو بل سره من نسبت نه کیږي په خواخه په لاسو کالونو کې ورونه په زرګونو خلک مړه کېدل تاسو خپل د شهیدانې تاسو په کورنۍ کې په خاندانونو کې یو یو خاندان مدا سي پاتې چې تا چې هغه خپل کې معاملې نه دښمنی نه وي د دښمنی په خپل کې سره وشتل او کني وشتل د جهاد نو ورسته ورونو کله چې جهاد راغله ده شهیدان کچرته مړ شي خو الحمدلله شهید ده سر ول سر ده ور باندې فخر نو چته په ورځ د قیامت باندې به شفاعت او یا کسانو کوي په دنیا کې دیم سر په اوچته په آخرت کې دیم په سر اوچته دا مړی خو مخکې تاسو کول خو مخکې د دنیا په وړو کې شی باندې یو ناچیز چیز یو ګنده زبکه باندې باندې مړی کول اوس د دین په سر باندې مړی کوي د دین په خاطر باندې اوس وینه ور کوي نورونه نن خلک ته دا وایي چې د جهاد په وجه باندې په دې قبایل کې بدنام امنی راغلی دا څوک چې بد امنی راغلی دا خو به ستا په دې وطن کې ستا د وطن کې څومره ډاکې کېدلې څومره غلې به کېدلې څومره نور بدکارې چرسونه پوډرونه بو نن ورونن آباد آبادی ده نن د شپې ګرځې که د ورځې ګرځې نن په دې وطنونو کې دا ډار نشته نن چې څوک دا جرأت نشي کولی چې ستا ستا وړوکي ژڼکي ته ستا جینکیو ته ستا ستا د کورنۍ د عزت ته څوک په بله سترګه باندې وګوري نن ورونه آباده آبادي ده که چېرته مړی کېږي د فخر سره وایي چې الحمدلله شهید شوی دی په دین باندې شهید شوی دی نو ورونو نن د دنیا ټول کفار ستاسو په خلاف باندې سره په ټوپک نه جنگيږي څوک په اخبار در سره جنگيږي څوک په ډیوه په مشال ریډیو باندې در سره جنگيږي څوک ورونو په پیسو باندې در سره جنگيږي څوک در سره په تفسیرو باندې جنگيږي دا تفسیرې درته کوي خلکو ته دوکه کيم چې د پردي وطن خلک راغلي دا د وطن نه وسې خپل وطن آباد کړی ورونو وطن په وینه باندې آبادیږي په قربانیو باندې آبادېږي نن قرباني ورکړئ چې سبا ته د سمرقند په شانت نه شي سبا د سند او د اسلام آباد په شانت نه شي سبا د هندستان په شانت نه شي سبا د عربي دنیا په شانت نه شي د عرب دنیا په شانت ملکونه نه شي د ټول ملکونه ورونه یو وخت د عزت د عزت د عزت ژوند د خلکو کولو خو پلرونو نیکونو جهادونه پرېښودل نن تاسو ورشي تاسو په دې وطنونو کې ګرځېدلې چې هلته څومره بدکارۍ دي څومره بې عزتۍ دي په څه وجه باندې چې د خلک قربانۍ ته نه دي تیار نورونو دومه طریقه احفظ الله نه مراد دی چې د الله رب العزت د دین حفاظت په خپل وینه سره وکوي د دین حفاظت چې په وینه وکوله الله رب العزت یحفظ کا ستا حفاظت کوي ستا د دین حفاظت کوي جمعات به آباد وي قران به محفوظ وي عزت به ساتل شوی وي ابرو به ساتل شوی وي مال به ساتل شوی وي اولاد به چرسی او بنګي بدکاره کیږي نه د دې ټولو حفاظت به الله رب العزت کوي او د هر څه الحمدلله په سترګو باندې په مثالونو باندې موږ ګورو د هغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام فرمایي احفظ الله تجده تجاهک اے انسان اے بندا اے د الله بندا د الله د دین حفاظت کا تجده تجاهک نو الله رب العزت بیا خپل مخامخ به بیا مومه الله رب العزت بیا در سره مدد کوي ته خو یو ځل راوځه قرباني ته خو راوځه مدد الله بیا در کوي بیا د چا نه یریږه ما نو دا چې انسان قرباني ته نه راوتلی د الله نه مدد غواړي دا د الله طریقه نه ده الله مدد هغه چاته ورکوي چې څوک میدان ته راوځي چې څومره بیا د مدد ضرورت دومره بیا مدد ورسره کوي و اذا سالت فاسال الله بل خبر بل وصیت چې نبی علی السلام کوي اذا سالت فاسال الله کله چې ته سوال کوي د الله نه کوه د الله نه غواړه مدد غواړي د الله نه غواړه ترقی غواړي د الله نه غواړه مال او دولت غواړي د الله نه غواړه بل چا نه مغواړه د څه په خاطر باندې بیا چې کله په ټي وي باندې راغی قوم ته خطاب کولو چې موږ ولې د امریکا د امریکایانو مددګار جوړ شو ولې د هغې سره مدد کوو ځکه چې زموږ وطن ترقي وکوي زموږ قرضې معاف شي موږ ته به قرضې راکړل شي قرضې دپاره پیسې راکړل شي وطن به هم ترقي وکوي دا وایي که نه دې دپاره یې کولو ورونه بل طرف ته د هغه قوم د هغه قوم مشر لیډر چې عالم دی مسلمان و د نبی علیه السلام په دې حدیث باندې عمل کړی و استعنت فاستعن بالله د الله نه مدد غواړه په دین باندې پاتې شو ورونو په سترګو باندې موږ ته الله رب العزت راوښودل په افغانستان کې چې کله حمله وشوه څلور کاله جنګ جهاد قتل و قتال مسلمانانو باندې بمبارۍ دا ابتدا چې کله د جنگ کېدله د دې د پاکستان نه شوې وه د پاکستان د ایرپورټونو نه شوې په مسلمانانو باندې او اجازه ورته دغه حکمرانانو ورکړه په دې نیت باندې په دې امید باندې چې زموږ د وطن ترقي وکړي چې زموږ وطن خلک به چې څوک مړه نه شي د امریکې د امریکې د امریکې بمبارۍ ته څوک نه شي ټینګېدلی وروڼه څلور کاله وروسته څلور کاله وروسته تاسو باور وکړئ وروڼه په کمه ورځ باندې په کم تاریخ باندې په کم ټیم باندې چې د پاکستان جازو چت شوی او په افغانستان بمباري شروع کړ شروع کړه او جه او قتال او جنگ شروع کړ د افغانستان په خلاف باندې په همغه ورځ باندې په همغه تاریخ باندې څلور کاله وروسته په پاکستان کې ورونه یو زلزله راغله صرف 15 سکند اته 10 سکند یو زلزله راغله په دې څلورو کالو کې چې څومره کسان افغانستان کې په عزت سره په شهادت رسیدلی وو د هغې دوه چنده د هغې دوه چنده په پنځه دېرش سیکنډو کې الله رب العزت د پاکستان خلک تباه کړل ورونه د عذابونه دی چې راځي الله رب العزت موږ تاسو ته ښایي چې دې دې دې په خاطر باندې د امریکې سره وکړه چې د وطن خلک د وطن خلک بچ کړي د وطن خلک بچ کړل زلزلې ته خلک ورکړل او دا د الله رب العزت طریقه د سنت دا دی طریقه د الله دا ده چې کله کم کس ګناه کوي ا د ګناګار خلک له نور به ګناه د به ګناه خلک دغه ګناګار سړی لاس راونه نسی بیا چې کله عذاب راځي الله رب العزت عذاب صرف صرف هغه چته نور کې چا چې ګناه کړی ده د ګن به ګناه خلک ور سره الله رب العزت تبا کوي د پاکستان د خلکو د حکمرانان راونه نیول د په خلاف را پام نسیدل چې دا څه کوي وطن تباه کوي د الله د الله عذاب ته زموږ وطن ورکوي ورونه څلور څلور کاله وروسته زلزله ورباندې راغله د دوه لکو نه زیات زیات خلک لاړل مړه شول تباه شول نیم وطن لاړو د کشمیر نیم کشمیر تباه شو د ځمکې سره برابر شو او دغه خلک ورونو دغه خلک شهیدان یو نیم لک ته نه ورسېدلي یو لک ته شهیدان په څلور کلونو کې نه ورسېدلي که رسېدلي هم ورونو د چا په افسوس نه و ځکه دا ورونو په ورځ د آخرت باندې ورته شفاعت دی په دنیا کې ورته سرلوړي ده ورونو بیا بیا یې توبه ونه ویستله دې حکمرانانو بیا دې دې نه د امریکې نه لاس روانه خستلو ورونو کول کول ورونو اته کاله چې کله ور باندې تېرېدل صرف الله رب العزت یو یا یو نیم ورځ باران اسمان او ځمکې ته حکم وکړ چې سره خوټ کېږه خپل دوی سیلابونو نه وروسته خپل د دې حکمرانان اعتراف کوي وایي سری وایي چې موږ اویا کاله شاته شو د ترقۍ کې اویا کاله شاته شو شپه ورځ چې کار وکوو او یا کال وروسته پاکستان دوباره موږ دغه حالت ته رارسو په کوم حالت کې چې یو څو ورځې مخکې موږ نو موږ ته وای ورونو چې په دا کروڑونو قرضې چې تا ته امریکې درکې د څه فائدہ درته وکوله مدد د امریکې نه غوښته خو اوس راشه منه کا کنه او یا کله به نورم شپه ورځ کار کوي تر څو پر ترقی واپس هغه حالت ته ورسېږي د افغانستان خلک په خپل ځای باندې ولاړ دي د افغانستان خلک د ترقی نشاته نشول خو ستا استعین بالله دې نه وکړی هغې مدد د الله نه وغوښتو امیر المؤمنین او تا پرویز مدد د امریکې نه وغوښتلو اوس یې پوره کوه اوس ترقی دې پوره کړه چې څنګه پوره کوي الله رب العزت نور نور د عذابونو نه پاکستان او د پاکستان خلک وساتي ورونو خو که د دې حکمرانانو لاس ونه نیسي پاکستان خلک د پاکستان علما د پاکستان مسلمانان دې خلکو ته جواب ورنکړي پوه نکړي لاس له دې ظالمانو ونه نیسي نو ورونو سبا چې عذاب راځي صرف په دوی نه راځي په ما هم راځي په تا باندې هم راځي په نیک سړي هم راځي په بدکاره سړي باندې هم راځي د هغې نه وروسته نبي علیه السلام فرمایي څلورم وصیت کوي واعلم ان الامه لو اجتمعت په دې باندې پوه شې ای مسلمانه ای زما بنده ای انسانه لو اجتمعت الامه که دا ټوله دنیا درته یو طرف ته شي على ان ينفعوك بشيء د دې لپاره چې تا ته یې وړوکې نفع نفع درته ورسوي فایده درته ورسوي لم ينفعوك تا ته هیڅ فایده نشي رسولی الا ما كتبه الله لك مګر هغه نفع چې الله رب العزت درته لیکلې ده دا ورونو دا عقیده چې د چا په زړه کې هغه هم هغه هرګز نه ذلیله کیږي نو دا خلک ولې ذلیله کیږي پرویز ولې ذلیله شو ولې شرمنده شو ولې سر امریکې ته ټیټ کو ځکه چې د هغې عقیده دا وه چې امریکې سره زور دی امریکا ماته نفع رسولی شي نن امیرالمؤمنین ولې تر اوسه پر سر لوړی دی ځکه چې د هغې عقیده دا وه که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي ما ته نفع نه شي رسولی نفع الله رسوي واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بل وصیت دا دی چې انسان ای بنده په دې باندې متيقن اوسه علم اليقين ولره یقین دې دا جوړ کړه دا ټوله دنیا درته یو طرف ته شي على ان يضروك بشيء د دې لپاره چې تا ته څه ضرر ورسوي لم یضروک نشي رسولی تا ته څه ضرر الا ما كتب الله عليك الا ما كتبه الله عليك مگر هغه ضرر کم ضرر چې الله رب العزت تا ته لیکلی دی په دې وجه باندې چې ته د امریکې خلاف ورزي کوې د امریکې خلاف جنگ کوې هغه به تا ته ضرر ورسوي ورونه هغه ضرر درته نشي رسولی مګر هغه ضرر کم ضرر چې تا ته الله رب العزت لیکلی دی ورونه زموږ عقیده دا ده ایمان هم دا ده په حدیث شریف کې راځي چې کله دا ماشوم د مور په ګیډه کې د څلورو میاشتو شي څلور میاشتو کې هغه ټوکړی دی ویني و ټوکړی د غوښې و ټوکړی روح پکې نه وي څلور میاشتو وروسته الله رب العزت یو ملایکه راولېږي او حکم ورته کوي چې په دې ماشوم کې روح واچوه کله چې روح پکې واچول شي د روح اچولو نه وروسته الله رب العزت حکم کوي چې اوس ولیکه تقدیر ولیکه د دې ماشوم تقدیر ورته ولیکل شي چې دا په کومه ورځ پیدا کیږي په کومه ورځ باندې به مړ کیږي بیا تقدیر ورته ولیکل شي چې دته به کم رزق په کم ورځ څومره رسیږي او کم ورځ باندې به د رزق ختمیږي ورونو دا خبره مخکې نه ولیکل شي مخکې له دې چې انسان د دنیا ته راشي د هر څه ورته لیکل شوي دي دا زموږ عقیده ده ورونو په خوله باندې هر سړی وایي خو لیس الايمان بتمني ولا تحلي د ایمان په دې باندې نه دی سړی دعوه وکوي روزي رسان الله دی مرګ او ژوند الله په لاس کې دی او چې بیا کله در باندې د امریکې زور راشي یا در باندې د هغې دمکیان راشي او بیا ورته تسلیم شي چې نه نه زه د دې زور نه لرم دا صرف په خوله باندې نه په زړه کې دا یقین پیدا کړه چې مرګ د الله رب العزت په لاس کې دی که دا مرګ د دې کفارو په لاس کې وای نن به یو مسلمان هم ژوندی نه و نن به امیر المؤمنین ژوندی نه و نن هغه خلک هغه خلک چې افغانستان کې هغه مرتدین په افغانستان کې چې کله امریکا راتله امریکا د راتګ نه مخکې امریکا ته ګډې دا شروع کړې مخکې مې په ریډیوګانې کې ورته ویل چې راشه زموږ مدد حاصل کړه موږ طالبان پیژنو موږ القاعده پیژنو موږ بلد یو تیګه په تیګه باندې دلته بلد یو نو هغه خلک رونه غټ غټ قومندانان ټول مردار دي څوک یو کال وروسته مردار شو څوک څو میاشتې وروسته مردار شول نن ملا عمر تر اوسه پر لله الحمد ژوندی دی خوري وڅکي او مسلمانانو د مسلمانانو قیادت کوي ټول دنیا ورته یو طرف ته ده په کروڑونو روپۍ دغه په سر باندې قیمت قیمت یې خودل شوی تنه تر اوسه پر ژوندای ده دا د امریکای خلاف چې څوک یې د امریکای په خلاف چې څوک جنگيږي هغه ته مرګ ناراضي مرګ هر چا ته پای یو نټه باندې لیکل کله ده په ورونو کې ابراهيم عليه السلام ورته وروترېل شو خو مرګ یې هلته نه ولیکلی الله رب العزت وساتلو کې ونه ساتلو د لاړ شي د مجاهدینو نه د دې پوښتنه وکوئ چې څلور طرفونو ته ګولۍ لګیږي د ګولۍ په وجه باندې یو بل طرف ته ترېل کېږي ژوندی خو ډېر داسې خلک دي ورونه په خپلو کورونو کې خپلې ښځینو سره ناست وي راشي یو ماشه راشي ماشه میاسه د ملاریا میاسه راشي وچیچي درې ورځې څه میاسې مړ کو په بیا څه باندې مړ شي مرګ ورته الله هلته هلته لیکلی خو یو ځوان لس کاله په جهاد کې په سنګرونو کې ای طرف ته ګولۍ لګېږي دې طرف ته غوږونه پردې د ډزو سره ختم شوي دي خو تنده نه ورځ پر ژوندي دي په سلګونو خلک ژوندي دي په زرګونو مجاهدین ژوندي دي تر اوسه ورته مرګ نه دی رسېدلی نو ورونو دا مرګ په نیټه باندې دی دا ضرر په نیټه باندې دی نن دغه خلک چې موږ یېروي دي دینه چې د مجاهد مدد مه کوه کور به دې بمبار شي ورونو په کومه ورځ چې د کور بمباري لیکل شوې ده قسم په خدای هغه بمباري به راځي کته د امریکای غلام هم جوړ شي د امریکای جاسوس هم جوړ شي نن تاسو کړی دا جاسوسان موږ ژوندۍ جاسوسان خبيسان مرداريږي هغه جاسوسي څه په خاطر کوي د دې په خاطر کوي چې د امریکای مدد ځان ته واخلي څه پیسې واخلي څه عايش او عشرت ژوند ځان ته جوړ کړي لاړ شي مردار شي مسلمانانو په چاړه باندې حلال شي هغه مجاهد چې د امریکای جازونو ته ځان ورکړ ته نن پر ژوند دي ورونه زموږ ایمان دا دی عقیده زموږ دا ده دا صرف په خوله باندې مه وایئ دا زړونو ته دا خبر داخله کړئ لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا موږ ته هیڅ ضرر نشي رسولی څوک مګر هغه ضرر چې الله رب العزت موږ ته لیکلی دی زموږ ایمان او یقین دا دی او دا ایمان او یقین جوړول په کار دي چې انسان که هر څومره جرأتمند شي دا جرأت هغه د ژوند نه یو سکند هم نشي کمولی داسې نه ده چې یو کس جرأتمند په جرأت سره د کفارو په خلاف جنګېږي دا به زر مړ کېږي او بل کس چې لږ بېغیرته وي هغې ته به الله رب العزت یو لس کاله عمر نور هم ورکوي نه هرګز داسې نه ده انسان لا پیدا شوی نه دی مور په ګیډه کې په هغه وخت کې الله رب العزت ورته لیکلی چې دا په دې ورځ مري که هر څومره هغه بې غیرته شي د دې په وجه باندې چې ما زما ما ته څوک څه ونه وایي څوک ضرر راته ونه رسي څوک مې مړ نه کړي هغه به په هماغه ورځ باندې د بېغیرتۍ سره مړ کېږي او که هر څومره سړی جرأتمن شي جرأت وکوي شجاع شي زړور شي په کفارو باندې ورورځي ورمنډې وروهي د هغې په خلاف جنګېږي په دې وجه باندې دغه په ژوند کې یو سکند هم کمی نه راځي دا به زر مړ کیږي یاره ډیر ډیر زر په کفار باندې ډیر حمله کوي دا به ډیر زر مړ شي نه داسې نه دورونو دا به په خپل وخت باندې مړ کیږي کله ورته شل کال عمر لیکل دی چې د دنیا کفار راشي په د باندې په د باندې خپل باروت استعمال کړي د د ژوند یو سکند هم نشي راکمولای دا په خپل مرګ باندې مړ کیږي چې چیرته الله رب العزت ورته لیکلی دی الله په کور کې ورته لیکلی دی او که الله رب العزت په میدان جنګ کې ورته لیکلی دی خو فرق به د ځمکې د اسمان فرق وي یو په بېعزتۍ سره مري د بېعزتۍ په مرګ باندې مري او په ذلت سره مري یو به په عزت سره مري ټوټه ټوټه به کېږي په دنیا کې ورته شهید ویل کېږي په آخرت کې هغه مزې په د آخرت هغه شفاعتونه د هغه هغه ښکلي ژوندونه هغې ته به دا ورکول کېږي ورونه په آخر کې نبی علیه السلام فرمایي رفعت الاقلام وجفت الصحف دی امت ته وایي چې امته ای زما امتیانو ای مسلمانانو هغه قلم په کم قلم باندې چې ستا تقدیر لیکل شوی دی چې په کومه ورځ باندې به تم رې او څومره رزق به ته ګټې څومره رزق به تا ته درکول کیږي او په هغه صفحه په کومه صفحه په کومه ورقه باندې چې ستا تقدیر لیکل شوی دی هغه قلم اوچت شوی دی هغه قلم اوچت شوی سر یې بند دی او هغه صفحې چې ستا تقدیر پکې لیکل شوی جفت هغه وچې شوي دي لکه په دې صفحه باندې دا لیکنه شوې ده دا وچه شوې ده دا که ته اوس راشې لس کسان هم راشي دا سولوې سره دا نه شي ورانولی تقدیر اوس لیکل شوی دی هغه صفحې وچې شوې دي قلم اوچت شوی دی اوس د چا پلار او نیکه هم په هغې کې تبدیلي نه شي راوستلی امریکا نه چې د امریکې غونته لس قوتونه نور هم راشي تا ته یو سکنډ ژوند نور نه شي لیکلی ته په خپل وخت باندې مرې او که د دنیا خلک راشي چې ستانه ستا د ژوند له کم کې ستا په دې ژوند په دې تقدیر کې ولیکي چې یاره دا سړی ډېر ډېر مسلمانان ته ډېر کفارو ته ډېر نقصان رسوي نو د دې په دې تقدیر کې تبدیلي راولي چې زر مړ شي نه شي کولی ته په خپل وخت باندې مرې نورونو دا عظیم درسونه دي چې نبی علی السلام په دې حدیث کې موږ تاسو ته د امت یو یو فرد ته یو یو فرد پکې وصیت کړی دی د دې حدیث یو بل روایت نبی علی السلام فرمایي تعرف بالله فی الرخاء فی الرخاء يعرفك فی الشده اے بنده اے انسان د الله رب العزت سره تعارف وکوا پیژندګلو وکوا رابطه د الله سره ونیسه فی الرخاء په کم وخت کې چې اسانی وي په کوم وخت کې چې سختی نه وي په هغه وخت کې د الله سره رابطه ټینګه کړه یعرفک فی شده چې کله په تا سختی راشي الله رب العزت خپله د سره رابطه کوي ورونه په دې سختۍ کې د الله طرف ته رجوع کول دا د هر چا کار دی حتی مشرکین مکه کې باره کې قرآن کریم فرمایي چې کله به د دوی کښتۍ لاهو شوې کله به د دوی کښتۍ باندې چې طوفان کله راغی نو پوه بشو چې یاره نور غر کیږو مړه کیږو دعو الله مخلصین له الدین نو صرف او صرف الله ته به نارې وهلې چې یا رب دا ځل مې دا ځل مې ما دا ځل مې بچ کړه یا رب تا نه مدد غواړم یا رب لات و منات و عزت بوتان مې ټول هیر شول او چې کله به ساحل ته ورسېدل بیا به خپل بوتانو طرف ته رجوع کوله چې نن په تا باندې توپې را شروع شي د نن چې په تا باندې هلیکوپټر راشي د نن چې په تا باندې جاسوسي راشي په هغه ټیم کې یا رب یا رب یا رب ومې ساته یا رب حفاظت هغه ټیم کار سړی کوي دا ورونو دا غټ صفت نه ده په کوم وخت کې چې نه ډرونی په کوم وخت کې چې نه جازونه نه توپی خد اسایش ژوند دي آرام ژوند دي په هغه وخت کې الله رب العزت یاد کړه هغه وخت کې الله ما یې راوه هغه وخت کې الله نه دعا غواړه الله ته رجوع کوه چې کلم سختی در باندې راځي کته الله ته وایي چې یا رب یا رب کوونه وایي د الله مدد در تر رسیږي د الله ملایکی در تر رسیږي نو دا صفت په ځان کې راځي پیدا کړو چې صرف په سختی کې الله ته आवाज ونه کوو نه چې کله آرامي هم وي به الله هم هېر نه شي د نبي علیه السلام طریقه هم هېره نه شي د قرآن تلاوت او ذکر هم هېر نه شي چې کله په تا به ښه آرام ژوند بیا هم ذکر کوې کله چې در باندې جازونه راشي بیا هم ذکر کوې ورونو بیا فرق دی په کوم وخت کې چې جازونه در باندې راځي سختی در باندې راځي الله ته چغې واحد الله مدد وروسته درته رارسېږي خو که په کوم وخت کې چې په عام ژوند کې ته د الله سره د رابطه ټینګه یي چې څنګه در باندې سختی راغله صرف په زړه کې دا خبره یا راتېره شي چې یا رب دا ډېر خلک دي ورونه یو کال دوه کاله وجنګېږي اخر ستړي شي چې یاره څه ته څو به جنګېږو کله به د الله مدد راځي نو ورونه د مدد هر چا ته نه ورځي د مدد صابرینو ته الله رب العزت ورکوي دا د الله طریقه ده د الله سنت دی د الله طریقه کار ده چې خپل بنده ته داسې په لایه باندې په مفته باندې نصرت او کامیابي نه ورکوي وعلم ان النصر مع الصبر په دې باندې پوښه چې د نصرت او کامیابی چې کله راځي پیروزی چې کله راځي د صبر سره راځي ورونو صبر څه ته وایي صبر په عربي ژبه کې نچوړ کول ته وایي دې ته صبر وایي دا دا صبر دی دا نچوړ ورته وایي څه ورته وایي نخیزل ورته وایي نخیزل دا نخیزل دې ته صبر وایي صبر دا مطلب چې داسې به نښیدل کېږي داسې به نچوړ کېږي د طاقت به دې مکمل ختمېږي غټ طاقت به دي په زرګونو مجاهدین به دي په سلګونو مجاهدین به دي دبدبه به دي قوت به دي نچوړ کېږي به نښیدل کېږي به ش... مشران به د شهیدان کېږي ملګري به د شهیدان کېږي قوت به د رقم کېږي مال به د تبا کېږي ګاډي به د الوځي مرکزونه به د الوځي په مزه مزه باندې به ختمېږي کمزوری کېږي به کمزوری کېږي به بلکل داسې به شي لکه څنګه چې موږ تاسو کپړه کپړه چې کله وچو په هغې کې چې اوبه وي چې څومره طاقت وي په هغه طاقت باندې سره نښیز چې تر اخره هغه اخرنۍ څاڅکی کم ترنه لرې شي وروسته د هغې نه وچ شي همدغسې ورونو نبي علیه السلام فرمایي چې ان النصر مع الصبر ته به همدغسې نښیځل کېږې همدغسې به تباهي درته راځي شهادتونه به در باندې راځي چې بلکل د طاقت نور ختم شي نصرت دی الله رب العزت به بیا درته راځي داسې په مفته باندې نصرت نه راځي ورونو شهیدان به ورکوې، هجرتونه به کوې، وطن به دې تباه کېږي، وطنونه به پرېږدې، هغه بنګلې چې په کلونو کلونو دې ابادې کړې دي، هغه به د ځمکې سره برابرېږي. دې ته به مجبوره کېږې چې په یو وخت کې به درسره په څلور پنځه جري به کور کې به اوسېدلې، مېنه کې به اوسېدلې، هجرت به کوې، په یوه وړه خېمه کې به د خپلو ماشومانو سره اوسېږې، دا به درباندې راځي. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته به داخل شئ حال دا چې الله رب العزت تر اوسه پورې دا نه دی معلوم کړی چې په تاسو کې مجاهد څوک دی او په تاسو کې صابر څوک دی په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا تاسو غواړئ چې داسې په لایه به جنت ته داخل شئ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم حال دا چې تر اوسه پورې تاسو ته هغه مثالونه نه دي راغلي هغه سختۍ تاسو باندې نه دي راغلي کوم چې په مخکې قومونو باندې راغلي دي مستهم البأساء والضراء وزلزلوا چې په هغې باندې دومره سختۍ راغلې وې دومره مشکلات ورباندې راغلي وو چې ولړزېدل بدنونه یې ولړزېدل او تر دې پورې چې نبی چې د ټولو نه صابر کس دی د هغې د خولې نه هم دا څیره ووته مته نصر الله ای ربه مدد به دې کله راځي کله چې دغه حالت راغی نچوړ شول بلکل وینې کېدل شول بلکل بلکل د نبی د صابر ترین شخص د خولې نه ووتل چې یا رب مته نصر الله کله به دې مدد راځي نو الله رب العزت ورته بشارت ورکړو الا ان نصر الله قریب اګاه اوسئ خبردار اوسئ منتظر اوسئ چې د الله نصرت را رسېدونکی دی ځکه تاسو صابره پاتې شول صبر هم وکولو نو د الله رب العزت مدد به هل ته راځي چې موږ تاسو صبر وکړو ورونو افغانستان تیر جهاد کې یو نیم میلیون یعنی پنځلس لکه شهیدان د پنځلس لکو نه زیات شهیدان د افغانستان خلکو ورکړو پنځلس لکه پنځلس لکه ورونو داسې په خوله باندې یادېږي لږ سوچ به وکړه پنځلس لکه انسانان ځوانان شزینا دا شهیدان هغه ورکړل ځکه ورته الله رب العزت ویروس نه نجات ورکړو او دغه قرباني په وجه په نتیجه کې صرف د افغانستان خلک نه هغه سمرقند او بخارا او ترمذ هغه علاقې د ټول الله رب العزت آزاد کړل ټول مسلمانان الته مسلمانان ته الله رب العزت پکې نجات ورکړو د افغانستان کې د هرات په ولایت کې چې کله مسلمانان د کفارو په خلاف کمونستانو په خلاف باندې راپورته شول ورونه په یو شپه او یو ورځ کې څلور ویشت زره کسان شهیدان شول څلور ویشت زره کسان د په یو یو جنگ کې چې دوه دوه ورځې یو یو درې درې ورځې په یو وطن باندې به د دې اپریشن راغی دا یو نیم زر دوه زره درې زره دا خو په هر صوبه کې شوي دي په یو دوه ورځو کې به دوه درې زره کسان په شهادت باندې ورسېدل ورونه دا نوروسته شکست داسې بفته نه دی ورکړل شوی د قربانۍ شوي دي نن تاسو خپل حال وګورئ لس کاله په جهاد وشول د خپل کلو قبیلو کې وګورئ څو شهیدانو ورکړي دي اوس هم تاسو وایئ چې یا رب دا به کله مدد راځي یا رب تر څو پورې به داسې ګرځو چې اوس زرا من راغلی ورغل شهیدان هم چېرته ورکړي تر اوسه پورې تاسو خو په زرګونو شهیدان ورکوئ تاسو الحمد لله خپل عزیز په خپل وطنونو کې اوسېږئ د افغانستان خلک درې میلیونه خلک پنځه دېرش لکو نه زیات خلک د افغانستان خپل وطنونه کورونه یې تباه شول لړل یا د ایران په دشتو کې یا د پاکستان په دشتو کې پاتې کېدل نو وروڼو د خلافت د ساتلو لپاره د امارت د ساتلو لپاره په تیر وختونو کې ورونو چنګیزیان چې کله په امارت په اسلامي امارت باندې چې په بغداد کې امارت او خلافت په هغې باندې چې کله حمله وکوله ورونو په یو شپه ورځ کې اتیا زره کسان شهیدان ورکړل شوي دي آیا اوس به موږ وایو چې یاره تر څو پورې ده نه قربانۍ ته به تیارېږئ قرباني به ورکوئ شهید ته به مړی نه وایه شهید ته به نقصان نه وایه هجرت ته به بېعزتي نه وایه هجرت عزت دی نبی علیه السلام هجرت کړی دی د هجرت به کوئ کېدای شي هجرت تمنا یې نه کوو دا نه وایو چې تاسو ته چې تمنا یې وکړه چې یا رب په ما دا سختي راوله چې زه خپل وطن نه وځم نه تمنا یې نه کوو الله نه عافیت غواړو خو نه ځان به دې ته ټینګوو ځان به دې ته تیاروو که چېرته دې ته مجبور شو چې دا وطن پرېږدو پرېږدو یې د الله د خاطر باندې پرېږدو نور وطنونو ته په غرونو په رغونو باندې به اوسېږو په دشتو کې به اوسېږو په ځنګلونو کې به اوسېږو خو دین به نه پرېږدو او تر هغه وخته پورې به شهیدان ورکوو که موږ ونه لیدلو دا اسلامي امارت که موږ اسلامي خلافت په دې ځمکه باندې ونه لیدلو خیر دی زموږ نسلونه خو به یې وویني زموږ نسیان او بچیان خو به یې وویني دا نن چې زه قرباني ورنه کړم ورونو د نورو وطنونو په شانتې به زما اولاد بیا داسې ذلیله وي دا نن که زه قربانۍ ته تیار نشم نن زموږ بوډاګان او سپینګیري قربانۍ ته تیار نشي نن زموږ مشران قربانۍ ته تیار نشي ورونو نن چې د تا وړه وړه بچیان دي د ته چې ورته د عزت تمنا لرې د ستا چې وړې وړې لوڼې دي لورانې دي دي ورونه سبا که نن قربانۍ ته تیار نشي خدای نه قصده سبا به ستا په دې قبایلو کې پار کي او ستا دغه لور به بربنډه د بربنډو خلکو سره ګرځي خو نن ته قرباني ورکه اسې مرګ شته دی مرګ هسې هم راځي دا چې په بغیرتۍ باندې مرې په غیرت سره مړ شه ستا به آخرت ښه شي په آینده نسل به دی عزیز اوسیږي پتمن به اوسیږي په اسلام کې به اوسیږي جماعت به دی آباد وي هر څه به دی آباد وي نبی علیه السلام اخرانۍ خبره کوي وان مع العسر یسرا اوی زما امتیانو په دې باندې هم یقین وساتئ چې د سختۍ نه وروسته اسانتیا راځي د شپه چې ورونه څومره اوږده شي اخر سبا ورپسې راخیږي انسان چې څومره ستړی شي څومره قربانۍ ورکړي د قربانۍ نه وروسته ورونو اسایش هم شته د قربانۍ نه وروسته د قربانۍ ورکول نه وروسته امن و امان هم شته د صحابهو په زمانه کې ورونو د نبی علیه السلام په دور کې یو صحابي راغلو نبی علیه السلام کعبې ته داسې تکیه وهلې وه هغه صحابي خپله لمن اوچته که شانه او نبی علی السلام ته د خپل شاور جوت تک اور ښکارا کړه چې یا رسول الله موږ د پر دعا نه کوي رونه هغه صحابي سره څه کار شوی وو هغه داسې صحابي چې کفارو براونی ولو ور به ورته بل کوس کروټه په دې کروټ باندې بیا ور سملولو په شا باندې داسې بیا به په دې سینه باندې ورته غټه ډوار غټه ګوله کې شو دله داغه صحابي سیره به وهله داغه بدن نه به وینه لاړې زوی وته نه لاړې وب وته نه لاړې تر دې پورې چې هغه کروټه به ختم شوه د دې صحابي په دې شا کې نلې جوړ شوی داسې نلې غوښې ختم شوې او ډوکې راوتلي وو دومره سختۍ تېرې کړې وې هغه ورته نبی علیه السلام ته د خپله شا وراړي چې یا رسول الله زما حالت خو لږ وګوره آیا رسول الله موږ ته دعا نه کوي چې الله رب العزت په موږ باندې نور اساني راولي نبی علیه السلام غوسه شو رنګ مبارک سور شو او بیا نبی علیه السلام ورته وایي چې تاسو ډېر بې صبره قوم یې ورونه چاته وای به صبره هغه چې د بدن غوښې ختم شوی دي د دین په خاطر باندې هغه ته وای چې ته ډیر به صبره یې قسم مې د په الله استاسو نه مخکې داسې قومونه تیر شوي دي نبی علیه السلام ورته فرمایي چې خلکو صبر وکړئ تاسو خو ډېر به صبره یې ستاسو نه مخکې داسې قومونه تیر شوي دي چې را کفارو به راونیول او په دې په دې سر باندې په دې کپرۍ باندې په دې ککرۍ باندې به یې ورته د وسپنې اره کېښودله او بیا به دوو کسانو اره کولو تر دې پورې چې په منځ باندې به یې نیم کړو لکه څنګه چې سړی لرګی سره دوه ټوټې کوي خو خپل دین نه به نه اوښتلو د ګومنځ د ګومنځ چې موږ تاسو په ویشتان هغه کوو د اوسپنې ګومنځ به ورته جوړې کړې وې او د دې ګومنځو په دا به مسلمان به یې راونیولو او دا غوښې به یې داسې ترې نه کولې د اوسپنې په ګومنځو باندې تر دې پورې چې ټولې غوښې به یې ختمې شي صرف هډوکي به پاتې شول خو د خپل دین نه به بیا هم نه اوښتلو خپل جنګ او خپل جهاد به بیا هم نه پرېښودلو نو نبی علی السلام د صحابي ته ویل چې تاسو ډېر بې صبره قوم صبر وکوئ یا نبی علیه السلام چې زما د قسم په الله وي چې یو زمانه به داسې راشي یو وخت به داسې راشي چې هغه د یمن د یمن یو علاقه ده عدن یو علاقه ده چې د هغه علاقې نه به یوه ښځینه بغیر د محرم شرعي نه راپورته کېږي ته حضرموت ته پورې وځي ګوشې به ځي په دې دشتو بیابانونو کې د هغې عزت ته به څه خطره نه وي د هغې ناموس ته به څه خطره نه وي دا هر څه به چې راځي د قربانۍ په نتیجه کې به راځي تاسو لږ صبر وکوئ ورونه هغه وخت راغی هغه وخت د صحابو د صحابو زمانه چې تیرېدله په زرګونو شهیدان تیر وشول نبی علی السلام نبی علی السلام په لسګونو په لسګونو غزاګانې وکولې جهادونه یې وکول ورونه د هغې نه وروسته یو زمانه همداسې راغله صحابه لیکي د غین ورسره تابعین لیکي چې وخت دغه سي امن او امان راغی په ټوله جزیره العرب کې اسلام نافذ شو یو ښځینه به دغه ځنه را روانېدله ته مکې مکرمې پورې به راتلله څه پروا به یې نه وه خلکو سره به مالونه وو دینارونه وو سره زر به ورسره وو په دشتو بیابانونو کې به په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو باندې به سفرونه کول دا غم ورسره نه و چې زما به په دې مال باندې څوک مړ کړي ورونه نبی علیه السلام چې هغه وخت راتلونکی دی موږ هم نن د دې حدیث مطابق وایو چې ورونه هغه وخت راتلونکی دی چې په دې وطن کې به امن و امان وي انشاءالله په دې وطن کې به عزت او آبرو وي ان شاء الله خو کله ورونو کله چې موږ تاسو قرباني ورکړو د قربانۍ په نتیجه کې ورونو د افغانستان خلکو قربانۍ ورکړې د هغې نه وروسته امارت اسلامي قایم شو هغه امارت اسلامي چې ټوله دنیا یې ولړزوله ترې نه ویرېدله ټوله دنیا زر زر میټینګونه وکول چې زر زر د حکومت رنګ کوي که نه د دې خوبیانې چې نه خو چې دنیا خبرېږي دنیا خو بیا زموږ نظام نه مني ټول به مسلمانان شي ورونه هغه افغانستان چې هغه سختۍ او هغه بدامنۍ چې پکې وي کله چې اسلامي نظام راغی ورونه تاسو قصې اورېدلې دي سړی به په لکونو روپۍ به ورسره وې په کروړونو روپۍ به ورسره وې چېرته به په دشته بیابان کې وې شپه کوله مال به یې دلته کېښودو کروړونو مال به یې دلته کېښودل ده به خپلې سوداګانې اخیستې چا کې دا جرأت نه و چې د دې ځای نه دا مال راوچت کړي چا کې دا جرأت نه و چې یو مسلمان یو څپېړه ووهي دا خو پرېږده چې څوک دې قتل شي دا هر څه امن او امان چې راغلی ورونو د افغانستان کې د امن او امان راغی د امارت اسلامي ورونو دا په مفته نه دی راغلی د هغې نه مخکې ورونو تقریبا شل کاله د افغانستان خلک مسلسل وجنګېدل جهادونه یې وکول یو نیم میلیون شهیدان یې تقدیم کړل نن قرباني ورکړئ ورونو په زرګونو شهیدانو ته ځان قائم کړئ ثابت قدم کړئ یو وخت د وختونه به داسې راشي ورونه آسایش وي د عزت ژوند وي اسلام به نافظ وي حدود به نافظ وي ترقی به راځي خو په اسلام کې به راځي لغړتوب به نه راځي نو هغه وخت راتلونکی دی هغه وخت صبر ته ضرورت لري الله رب العزت موږ او تاسو ته ورونو د نبی علی السلام په دې عظیم وصیتونو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله رب العزت زموږ ایمان او عقیده هم داسې جوړ کړي لکه څنګه چې نبی علی السلام موږ ته موږ ته د تعلیم را کړی دی چې د هیڅ د ټول دنیا نه هم ونه یریږو او د خپل دین لپاره قرباني ورکړو په خپل وینه سره د دین حفاظت وکړو په عمل سره د دین حفاظت وکړو ان شاء الله الله رب العزت به زموږ د دین زموږ د ننګ زموږ د ابرو زموږ د نسل زموږ د عقل به حفاظت کوي الله رب العزت